اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا مولانا دا یو بل جمله کې دی شروع کړه فی قلوبهم مرض د دې بارک کې شارحین دا څه فرمایي چې دا جمله اصل کې دا ما قبل د پارسی شعر دا به حیثیت ته علت او ما هم بمؤمنین دا غیر لپاره علت ته چې دا خلک مؤمنه ایمان ولې نه راوړي نو دا خلک دا خلک دا مؤمنین نه دي دا خلک ایمان نه راوړي دا ایمان ځکه نه راوړي چې فی قلوبهم مرض کان د دې پزونو کې څه شی ده کنه مرض ده نو چې پزونو کې مرض ده نو دا ایمان ځکه نه راوړي دا جمله اصل کې علت او سبب سره چا د پاره د ما قبل لپاره و ما هم بمؤمنین لپاره سن خلک وای دا ما قبل کې د دې نفاق حواله سره دا مسله و چې دا ولی دی منافقت کوي دا خلک دی منافقان ولی نه نو جواب دا او شو که جمله مستانفه را واقع را په جواب د سوال د سائل کې چې سبب د نفاق څه دی نو جواب دار په قلوبهم مرض د دې په زنو کې څه شری مرض ده فزادهم الله مرض نو دا جمله مستانفه شو واقع شو په جواب د سوال نه چاکر سائل المرض حقیقت فيما يرز البدن فيخرجون عن الاعتدال الخاص مرض ته ویل کیږي مرض وی حقیقتا دې ته ویل کېږي چې عارضي کې بدن ته د اوباسي د اعتدال خاص نه اعتدال خاص نه خدای مطلق اعتدال نه نه یا د نوع د اعتدال نه نه ځکه بیا خو مړ شي او بیا مرض نه مرض دې ته و چې د اعتدال خاص نتیجه کې اوباسي او پیدا کې خلل د د په افعالو کې نو حقیقت ده په دې کې او مجاز دی په هغه اعراض نفسانیو کې هغه چې خلل رسي هغه کمال د دې اعراض نفسانیو مجاز دی په چا کې نفسانیه او هغه کې چې هغه خلل رسي چې هغه کمال ته لکه جهل شو او سوء عقیده شو نو مرض حقیقتا خودی ته چې عارضی کې بدن ته او د اعتدال خاص نه پیوسو اوزی او باسی د اعتدال خاص او واجبې خلل د پچا کې په افعالو کې ټیک شو دي او د مجاز د پچا کې هغه راز نفسانیا چې هغه کمال تسشه رسي نه مجاز ده په اعراضو کې چې نفسانی هغه چې خلل پیدا کیږي د دې د کمال په وجه باندې دا چې پچا کې کاملا راشي کنه د اعراض نفسانیه چې پچا کې کا کاملا راشي کنه نو هغه څه پیدا کوي هغه بیا خلل پیدا کوي کل جهل لک جهل شو یو سړی کې څه شي هغه جهل کنه نو دا مرض ځکه دا مرض حقیقتا خودی ته چې بدن ته عارضي خو مجازن هغه نقصانی کیفیت ته ویل کی کنه چا کله کامل شو سره د کار او باد شنو الکه څوک شو جهل شو د جهل نه مراد جهل بسیط او سوء العقیده او د سړي بد عقیده د جهل مرکب شو اشاره شو جهل مرکب ته سړي جاهلی نو دا جهل یو نقصان یو سوء عقیده دی یو شی بارک عقیده بد او کلک په ولاړی چې دا د سیدان اول جهل بسیط ته دا دویم جهل او یا دا معدی دی زوال د چاته د حیات حقیقی آبادی تا څه مطلب په کم سړی کې چې جهل راشي بسیتی یا مرکبی کم سړی کې حسد راشي حب د معاصی راشي نو هغه فضایل او رسیدلو نه دا قسم خبرې تی شي نه مانع دا د فضایل تر لاسه کولو نه دا خبرې تی شي دي مانع او یا دا مؤدی دی زوال د حیات حقیقی ابدی تا حقیقی ابدی ژوند کم دی د آخرت نو دا قسم کارونه چې په سړی کې پیدا شي کنه نو هغه داغي هغه حیات حقیقی ابدی هغه زایل کوي هغه څه کوي زایل کوي نقصان پکې پیدا کوي فطور پکې پیدا کوي سړی جهنم ته وي والآیت تحتملهم والآیت د آیات شریف دا د دوالو سو حقیق دا د دوالو احتمال لري تحتملهما دا آیات شریف د دوالو احتمال لري یعنی فی قلوبهم د دې خلکو په زړونو کې څه شی د مرض د مرض نه غستې مرض نه دی چې دا اعتدال خاص نه سړی پی وزي یا دغه مراد دی یا د فی قلوبهم مرض نه مراد دغه معنا حقيقي د مرض نه د مراد هغه معنا مجازي مراد ده چا کم نفسانی چې کم کیفیت ته چې جهل له حسد دی کینه دا بغض دی یا ته ناغه مراد دی د آیات شریف د دوړ څه شی لري د معنا حقيقي ما ا د معنا سوال ته وای آیات د دواړو احتمال لري آیات نو د دواړو احتمال چې ولره خدا جواب بین الحقیقت والمجاز شو وشه کنه ته چې وای ها د دواړو څه لري نو جواب جوابدار چې نه حقیقت او مجاز په هغه ځای کې ناروي چې تعین المجاز شي حقیقت او تعین المجاز دا دواړه نه کیږي ٹھیک شو کنه او نفس احتمال خود دواړو راتلی شي نفس رچا دویم سوال آیات شریف د دواړو احتمال لري دینه خو پته ولګیدل چې معنا حقيقي او معنا معنا مجازي دواړه برابر دي دواړه څه شي دي حالان کې معنا حقيقي اولای او معنا مجازي غیر اولای جواب دلته چې کومه معنا مجازي اغستل کیږي ولو کغه غیر اولاد خو په هغه کې ډیره مبالغه ده نو د معنا حقيقي ځای ته ولاره مساوات چا سره ولاره د معنا حقيقي سره برابر شو سوال پوه شو ته وای آیات د دواړو احتمال لري نو معلومه شو چې دا دواړه څه په یو حیثیت لري حالان کې دا دواړه یو حیثیت لري که په منځ کې فرق دی او څه فرق دی یو معنا حقيقي ده او دا بل معنا نو جواب دار چې دا آیات د دواړو احتمال لري یعنی ټیک ته چې معنا مجازي خو اولا نه وي خو پای کې څه شی راکنه ډېره مبالغه ده چې په معنا حقيقي کې هغه نشته نو دې سره چې دا مبالغه راوخلې نو بیا د معنا حقيقي برابر شي څه بشي فإن قلوبهم دا فإن قلوبهم سره غرض د مفسر دار چې معنا حقيقي څنګه غسته کی په زړونو کې مرض دې څنګه مرض دې وې زړونه د دې هغه تبر درد رسیدا تحرقا سوتیدل با علا ما فاتم عنهم هغه چې دینه فوت کېده من الریاست د ریاستنا او حسد به کواغه چې دی لیدل اثبات تا مرد رسول کریم صلی الله علیه وسلم او استعلا د شان د پیغمبر یومن فیومن فزاد الله ذلك بالتبع فزاد ذلك بالتبع مولانا دلتا مفسر فرمای ګور عبد الله ابن ابي هغه د وړاندې چې مدینه کې خلکو یې مونږ ته سردار کو اتا مشر کو رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې راغ راغ نو دای سیادت خو ختم شو نو داسې قسم خبرو ته بچ دی کاتنو زړونه به په تکلیف کېدل لکه څنګه چې سړی په سر دړي یا په خپل باندې دړي د اعتدال خاص نه او باسي نو د قرنګ دیم د اعتدال خاص نه وتل نو مراد نه مرض نه مرض حقیقتا ده که مرض حکمن ده حقیقتا ده څه کېدو ها او دی به هغه چې دی لیدل اثبات امر د رسول کریم صلی الله علیه وسلم او استعلا د شان یومن فیومن زیات کړه الله تعالی غم ده دی بما په سبب دا چې الله تعالی اضافه فرمایلی او په اعلا د امر د ذکر په خوروالي به ذکر دی ونفوسهم كانت موافه بالكفر وسوء الاعتقاد ومعادات النبي صلى الله عليه وسلم ونحوها فزاد الله ذلك بالطبع او بازدیاد تکالیف او نفوس ته دی اغي ته تکلیف ورکړی شی او موفت په کفر په بد چا په بد چا باندې نه دا نو دا مصیبت زادو بالکفر د کفر مصیبت تر رسیدلو د سوء اعتقاد مصیبت تر رسیدل او د قرنګ د معادات د دشمنی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په مثال دی فزاد الله ذلک بالتبع الله تعالی دا زیات کړ چې مهر په لگاو یا ازدیاد د چاو شو د تکالیف او تقریر د چاو شو د وحی بار بار بس کېده نو کو کفر زیاتې ده او دغه ننګه تضعیف ته چا د نصرت ته پیغمبر او نو غرض د نفوسهم سره غرض د علامه موصوف هغه دار چې د مرض نه مراد حقیقتا مرض نه دی د مرض نه مراد څه شی دی هغه مجازا مرض دی هغه دا چې دی خواول کفر سوی اعتقاد کړي او دشمنی د رسول کریم کوله الله تعالی په دې خبره کې خیدا پاوکړه فزادهم الله مرضا خو الله تعالی زیات کړ چې الله په تبع وکړه یو ازدیاد د تکالیف الله تعالی رس پر رس باندې څه شي کوله اغا مکلف کول بلا تکالیف په مقرر کړه مکلف کړه او دا قرانګ تقریر دا وحی نو کله به چې وحی بار بار راتل دی بم دا قرانګ خ کافر کېده چې وحی به زیاتېدل نو دی بس کېدل کافر دغه رنګ تضاعیف ته نصرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم نصرت الله تعالی وکړه دا رنګ کلی ور باندې فتح کړه دا قرنګي اطراف ته زمکه دي کافرانو ته کم شو تاسو پوه شئ کنه نو دا ټول کارونه وشو تا تضاعف نصرت او دا قرنګي تقریر د وحي ازدیاد د تکالیف نو د دې په وجه باندې الله تعالی په دای کې مزید څه شی وکړا یا اضافه ټیک څه کنه نو یا حقیقتا مرض دی او یا څه شی دی وکان اسناد زیادت ال الله تعالی غرض د دې عبارت نه دار د اصل کې او سوال په معتزله او بالخصوص په جار الله زی محشری باندې او هغه دغه نه جواب کړل هغه دار چې فزادهم الله مرض پس زیات کړ الله تعالی د دې مرض نو دا خو نسبت د دې قبح چاته او شو الله تعالی ته شو ادي وای چې نسبت ته قبح الله تعالی ته نشي کېدلی کړ دا مرض چې کم دی د دې د زیادت دا خو یو قبح را کنه نو د قبح نسبت خو عندهم الله جل جلاله ته نشي کېدل نو دې راځي جواب پیغدار چې حقیقت دار کنه حقیقت چې دا کارونه د دې کافرانو په خپل دي خو الله ته نسبت ځکه کیږي چې د دې کافرانو خالق هم څوک ته کنه الله تعالی دی نو الله تعالی ته مجازن نسبت دی او اهل سنت دیتا دا نسبت مجازي وای که حقیقتا نو ته وای حقیقتا خو دی ورته څنګه وای مجازا گویا کې اسناد د زیادت چې الله زیات کړو ال الله یا الله تعالی ته دې حیثیت نه چې الله مسبب دې من فعله د دې د فعل نه دا د دې د فعل په وجه دا کار شی دی حقیقتا کار هغه دی نسبت هغه ته پکار دی خود دې د فعل خالقم څوک ته کنه الله دې نو دې وجه نه نسبت شي لکه مخکې چې ویلو کنه چې الله ته کوم نسبت شي بیا شیطان دا کار کړل اصل کې دا ختم الله دا مو دام نه دا شیطان دا کار کړل لیکن د شیطان خالق څوک ته او اسناد د دې صورت ته په دې قول د الله کې فزادت هم رجسن دلته کې نسبت چاته شعر دی صورت زیاتې دی لرسی شعر رجس ځکه لکونه سببا هغه څه شی دی کنه سبب نو دا مجازا نسبت دی ويحتمل احتمال لري چې اراده شي په مرض سره چې داخليږي د دې زړونو ته منل جبن د بوز دیلینا والخور د ضعفنا کله چې دی اولی د شوکت ته مسلمانانو امداد د الله تعالی له د دې د ملائکو چې ملائکو سو کړ کنه د دې امداد وکړه نو یا مراد د مرض نه دغه دی او القذف د رعب فی قلوبهم د دې پزونو کې الله یریا چولی دی و بی ازدیاده تضعیف بما زاد لرسول الله صلی الله علیه وسلم او په ازدیاد د تضعیف ته زیات کړ الله بما پاغه چې الله زیات کړل د رسول کریم د پاره نصرت علی الاعداء په دشمنانو او تبسط کړل الله تعالی د دفل بلاد په کلو کې په ټول کلی ور باندې ورپات کړه ٹھیک شو کنه نو احتمال لري چې اراده شي په مرض سره ها سی شي اراده شي هغه چې داخل شي د دې زرونو ته من الجبن د بوز بلینا خاور وای ضعف ته حين په هغه وخت کې چې دی مشاهده وکړه علم راغه په شان ته د علم مشاهده یعنی مشاهده وکړه بس علم مشاهده پرې ده په شان نه بلکې مشاهده وکړه د شوکت د مسلمانانو یعنی دا غي د وصلې دایر سخت جنگ او د امداد د الله تعالی لهم د دې بل ملائکه د مسلمانانو سره امداد وکړو الله تعالی په ملائکو سره وقذف دا قذف ته کې نه دی یا په شوکته باندې عاطف دی دی اولی دا قذف الرعب دی اولی د څه شي یا دا عطف ته په ملائکو یعنی امداد د الله تعالی لهم د دی لپاره بل ملائکتی په ملائکی وقذ فی الرعب نو په وس وقذ امخ کی وا وقذ فر رعب بیا وای ها بیا به څنګه وای ها وقذ فر رعب وای که شوکت باندې عادت شینو قذف به وای اګه ملائک باندې شینو بیا به وقذ فر او په زیادت دی تضعیفه او وبزیادته او احتمال لري چې په زیادت سره مراد فزادهم الله د زیادت سمانا مرض معنا خدا چې زړه کې خوف پیدا شو دا ول دا دا ول دا ول و بزیادته او په زیادت کې الله زیات کړو تضعیفه تضعیف د دې د دغه یاري به ما زاد لرسول الله صلی الله علیه وسلم هغه زیات کړو الله د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د پاره نصرت علی الاعداء په دشمنانو اتبسط فی البلاد کلو کې ډېر کلی ور باندې فتح کړو